الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد اتینا موسی یقینا ورکړو موږ موسی علی السلام او هارون علی السلام ته الفرقان جدای راوستونکي کتاب او ضیاء ان رڼا او ذکر او نصیحت او تپاره د متقیان للمتقین د پاره د متقیان الذين كسان يخشون ربهم جيري د خپل ربنا بالغیب پشیشا بالغیب د زړه ولقد اتینا ابراهیم یقینا ورکړه موږ ابراهیم علیه السلام در ورشدو په د دین من قبل مخکې د سنه د پیغمبرینا وکنا بی عالمین و من بده باندې پوها اے سمانه موږ من قبل مخکې د پیغمبرینې په د دین ورګړو څوک چې وای چی ابراهیم علیه السلام د نبوت نه مخکې نعوذ بالله شکی او جهاد عرب یا زمودی دی وی دا په شرک کړی وی هغه ته خپل رب نو معلوم نو چې راووت وي په غار کې او قصه په دې تفسیرونو کې ملګر الله غلطه ده الله ما د پیغمبري نه مخکې پوه ور کړو غلا وکنا به او موږ به په دبن عالمین پوه اذ قال لي ابي کله چې ویل د خپل پلار ته او قومي قوم خپل دا کم ځای نه شور وکړه د پلار نه ما هذه التماثيل التي سيدا شکلونه التي انتم تاسو لا غلا عاكفون چرا پنی باغی باندې قالو دی ول وجدنا بانا مندل مخ خپل مشران لها د دې د پر عابدین بندگی کوونکی قال ویرت ویل ابراهيم عليه السلام لقد كنتم يقينا تاسو انتم تاسو واباؤكم پلاران تاسو په ضلال مبين په ګمراهي سرګنده کې دي قالو دی ویل اجه دنا بلا کوم څنګه پتو په ولګولا ما وای ما ما دې چاته مو نه دې ګمراه دي وی زولا چې ګمراه د ګمراه نه نه شي دي قالو دی اجه دنا ترغله بلا حق رښتیا ام عند من اللاعبین کې ته ټوخو ګونه دا خبرې ته رښتیا کې کاسې غپ راګي کله کله سړی چې مجلس مجلس د ګرځه لپاره جوړي قال بر ربکم ویل ابراهیم نسم بلکې رب ساز رب د اسمانونو ولار دې زمکو دې الذي الله ذات په ترهد نه چې پیدا کړی دا مخلوقات ازمکه عثمانونه پیدا کړی وانا علی ذالک مزیم په دې باندې من شاهدین د خبردارانو نه وتلای او قسم بل الله کی دنه خامخ چل به جوړ کوم اسنا ما کوم تاسو بتانو دا بعد ان دولو پس د دینه چې تاسو وګرځي مدبرین شاکون کی دی خپل میلې راتلل فجعلهم جذاذا ويغرزول پټي پټي الا كبير الله مگر مشري پرې خودو الا کبیر لو مگر هغه غټ بوت داغي د دیو هغه ته سونه ویلي لعلهم شاید دیو الی دی ابراهیم علی السلام د یرجون و بشی یا الی الله توبه یا لعلهم شاید الی دی مشر بوت یرجون و بشی د دنه د پوسو کی جدی بوت حال وی کنه هر خو نشي ویلې د رسوا کولو لپاره قال ذو من بالا ذا بیالی تنا چا دا کار کړی دی زموږ د خدایانو سره ان دوله من الظالمین یقینا دی دی یقینا دی دی د ظالمانو نه لمن الظالمین ډیر لوی ظالم دی قالو عجیب خبره ده مشرک عقل چې وینه هولې یو طرف ته دا ټکرې ورکوي حاجتونه پر کوي بل طرف ته چې څوک کڼ کپر کینی بیا وي دا چا ظالم دا چا کړي زه چې زو دا غړه لو د خپل خدایانو امدادو دا څنګه خدای دې امداد کې ما به چټو پکې راغلو لکه خدای به خلاص کړي رانه قالو سمعنا دی ویل موږ اوریدو په سمعنا موږ اوریدلی پتند یو ځوان نه یذکرم چې یادولې دا څنګه یذکرم دا یادول چې دا څنګه شي کولای یو ځوان دا خبرې کولې یقال له ابراهیم دا ډېر غوسې نه یقال له ابراهیم ویل شي ته ابراهیم ابراهیم سي ابراهیم ابراهیم او ینګ الګ دی او دی زموږ دی خدایانو پسې به خبرې کولې کې دې شي دا کار دی ابراهیمي کړی قالو دی ویل پاتو به علی عین الناس راولې مخې د خلکو ته لعلهم خامخا خلک یشدون په دبانې کې وایو کی چا بلی دی یا لعلهم یشدون دا دې لپاره چې دیو گوايو کې بدبانی جواب دار نه دا ولیو سره بیا دا باندې قالو دی ویل انت فعلت هذا تا کړه دا کار بیا له دنه زموږ د خدایانو سره ابراهیم قال بل فعله ویل ابراهیم بلکې کړه دل چا چې کړه دی خو یعنی پالو نور سسی او ودریګه کړه دې لرار چا چې کړه دې کبیر مشر هاذا دار پس علوم د بوزو کې دنه تاسو چې دا خدای دې غنه نو د پار چا چې کړه دې خدای د بوزو کې چا کړه دې به درته وی غنه یا معنا دا یا بل پالو کبیروم کړه مشر دې و د سردا کار من الله پاک سردا کار کړه دې تاسو دی خو الله منو غنه دا سره الله داسې وکړل قال بل فعلوا كبيرهم بل کې کړه داغه استهزاء وي کړه دې مشر چا کړه دې مشر کړه ورته ورګه چولې خلک دې وي دا د شرمولو تو بیخنی ورته ویل شرمولو د پاره دیو هاذا چې دار پس علوم تاسو کې دین انګانو صادقین کې دی رښتین انتقون خبرې کوونکی تاسو خو دیو خدای دی نوزا دته نه تاسو کې دا چا کړی خو د بکړی دا بدمعاش دي تبر غاړي ته چولې دي پراجوي اعلان پسې مو پچو دي خپل ځانونه د بقالو اني سرکوزي شوې پراجوو پسې دي اعلان پسې خپل ځانونه د سرکوزي سرونه قطع کړو سوچو یې جو سوي فقالو ندی ویل انکم لان تم ظالمون یو بل ته یقینا تاسو ظالمان ثم نقیزو علی رؤسهم بیا سرکوزي شو په خپل سرونو باندې لقد علمت او ته ابراهيم عليه السلام ته خو پته ده نو ما ول د برست لوړو سترګو جواب نه شو کولای ابراهيم عليه السلام ته لقد علمت تا ته پته ما هاولا ينتقون ندي دا خبري کوونکی قال او تو ابراهيم عليه السلام فتعبدون من دون الله يا تاسو بندگی کوي علاوه الله نه ما لا ينفعكم هغه څوک چې پیدا نشي درکول تاسو ته شي زره برا ولا يضركم او نه ته zarar رسول شي یا ولا يضركم نه نه zarar لري کول شي او فل لكم وي تبعید استاذ پر ولې ما تعبدون تباہی دا هلاکت د تاسو لپاره ولی متعبدون ولی بندگی کوي کوي تاسو من دون الله علاوه د الله نه فلا تعقلون تاسو سوچ نه کوي قالو دی الحرقو دا ده هم دقه دی وابي قالو دی الحرقو سيزيد لره وانصر اهلتکم امدادو کې د خپل خدایانو دې ته خدای ښا چې ته ولا مدد کې بي قوفان د زماني ان کنتم فاعلین کې تاسو کار کوونکی سمانه کار کوونکی چې د ده سره څه کوئ او څه کولی شئ لکه که څه کولی شئ نو د سره دا کار په کار دی مطلب باندې پوهېږي محاوره کې دي هسې لا پې مه کوئ که څه کوئ نو دا سېزل غواړي دا مطلب وایي چې قلنا نو ویل موږ ورته بس دیو پروګرام جوړ کړو شیطان نه کوي څنګه به سي دا د جدي دا اور دې زړه ته چل خیم کنه ټال جوړ کی په من جنې کې کینه چې ټال مل ورغو چې ور منځ ته ورسېدو دلته پړی کټ کړي ځکه چې ورته خو دې په خپل نشو نږدې کېدی قلنا نو ویلې ورته مونږ یا نارو ای اورا کونی شا بردن یخ ډیر یخ نشي و سلام نو برابر علی ابراهیم په ابراهیم علی السلام باندې سلام او سزا کوي چې ډیر یخ شنو بیا خو راپیږي به ونجینا واراد به او دی اراده وکړه به په ابراهیم علی السلام باندې کېدن د چل کولو په جعلنا ملخزرین نو ګرځول ما دی تاوانیان یا ذلیلا ونجینا خلاص ګما دلرا ولوت نو لوط علیہ السلام ال الارض الذی ازمکه هغه ته بارک نه بیا چې خیر مو ګرځول فلسطین مکه ولل عالمین د پاره د مخلوق او امن لو اسحاق ور کوم چې کلی نیو شړلې ملګری دین لاړ قام قبیله په سنت پاتې شو او خپل خپلوان په دین پاتې شنو الله یې زبد لمرګری درکم غنه دا زیو لور کو او ابنا له اسحاق ور کو موږ دلری اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام ناپلتن سیوا یعقوب سو ناپلو وسیو کنه وکولن جالنا وی واد غټ زوی دی وسی سره دا سر سیوا دا دی وکولن جالنا صالحین دا ټول ګرځول ما کامیابونه صالحین منسه ورکړې موږ دې د پیغمبر یو علم نه بوا ونجینا او خلاص کړو موږ دلر من القريه التي کلی والو هغه نه کلی والو هغه نه كانت چو تعمل الخبائث کول به پلیت کارونه انهم كانوا قوم سوء ان یقینا دا یو قوم بد فاسقین نا پرمان وادخلناه فی رحمتنا داخل کومالو تل زرا بخپل مې ربانه کی انه من الصالحین یقینا هو دې د کامیابونه ونوحا او یاد کې نوح علیہ السلام اذن دا کله چې आवाज وکړو من قبل مخکي ابراهيم عليه السلام او لوط عليه السلام نه فاستجبنا له نو قبول کوم سوال ده په نجینا او خلاص کوم دلرا والو کورواله من الکرب العظیم د مصیبت لوینا ونصرناه او امداد کوم د من القوم الذين په بدله د قومه کې کړه وی آیتنا چې انکار کړو زموږ د آیتونو نه انهم كانوا قوما يقرنوا دا قوم سو ان بد فاغرقناهم نو غرق میکړه دی اجمعین ټول و داود او سلیمان او یاد که داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام اذ یحکمان فی الحرث کله چې دی فیصله کوله په فصل کې نه پسد کله چې زریدل وی پیپا کې غنم القوم غړي بيزي دا یو قوم وکنا هم له حکمیم د فیصله په په فیصله دی باندې شاهدین خبردار شاهدین د حاضرونه الله عزت ما ته پتو په پهم نه سليمان نو پوک مونږ په دغه فیصله باندې سليمان وکلنا اتینا او دې ټولو دور کړو ما حکمن پیغمبر یو علم نو پوا دا نه چې داوود علی السلام غلطه فیصله کړ داوود علی السلام صحیح فیصله کړو خو د سليمان علی السلام هغه فیصله چې د مصلحت و او د داوود علی السلام فیصله قضاوت و دوه ټیک وی قاضي فیصله وکړه صحیح و او دوه سليمان علی السلام څه وکړه صلح فرق پدې کې داو اصوله خیر وصولو خیر وصولو خیر پوجي ا نو دې کې دا چلو چې سليمان عليه صلوات والسلام ورته ویلي بای دا فصل څومره دی وې د دومره ضرور په دا غړي څومره دي د دومره دي برابر دي دا غ فصل د قیمت دا غړي والا ته دا سوال حواله کا باغ والا دا صحیح به سره صحیح نه صحیح وکړه د ګړو قیمت د فصل د قیمت برابر ونو ګړي چاته ولګړي فصل په تاوان کې فصل خبره صحیح خلاص سليمان عليه السلام بار ته جراوته نو سليمان عليه السلام تاسو کو بابا څنګه فیصله وکړه تاسو لا موږ له دې فیصله کړې ګړي دې نه وایي زماش یارا کزوی نو ما بل شان فیصله کړې خبردار نه لال داوود عليه السلام او زویره وته تراشه تا به څنګه پیسې راکړي وای زما پیسې لا کړی وای دي چې دا باغ به میواله کړي با ګړو والا تا او ګړي به میواله کړي وای باغ والا تا د بدی باغ والا به دا څه کولې دا باغ به د ګړي به ساتلې ځان له به پیدا غیسته او دی باغ او د ګړو والا به دا باغ ساتلې چې بیا دغه حتی دا می فصل لسیدلې میوي بیا نیولې نو چې په کوم موسم کې خړای شي ګړي والا به کړي بیرته ګړواله ته بيجواله او ګړواله ته به ګړي و پښې وې او باغواله ته به بل باغ وځه سليمان زين دا پیسې راوړې راخه ده ته تاوان پکې دی یو مونږ شو سره شو تاوان پکې نو تاوان په ګړواله رانه غي ګړواله بس نو سليمان عليه السلام الله ما سليمان عليه السلام په پوهه ځکه دا سولوا په فهمنا سليمان نو پوه مې کو په دې قصه باندې سليمان وکلنا اتینا او ډېر ټولو ته ما ور کړو حکمن پیغمبري او علم او پوهه وسخرنا ما داوود الجبال او تابع کړي مې وو د داوود علی السلام سره غرونه یو سب بیان چې پاکي بیان و د الله پاکي بیان ولا د الله او تیرو مارغان مې تابع کړي او هو به پاکي بیان ولا وکنا فاعلین و موږ دا کار کوونکی سليمان عليه الصلاه والسلام بچ دا زبور تلاوت کو نو غرونه بم لګیا د زبور به ویلي او مرغان بم لګیا د څه خو غوا سره ویلي وعلمناه خودل موږ داوود عليه السلام د سنا د الله بوسل لكم جوړول لبوسل لكم زغری استاد لپاره یا جامع د اوسپني ستاسو لپاره له تحسي نه کوم چې بچ وساتي تاسو له من بازي کوم په جنگ تاسو کې په حالان دومې تاسو شاکرون شکر ایستون کې د الله ولې سليمان الريح او سليمان عليه السلام تابع کړو ما هوا عاصفتن تیزتلون کی تجریج روانه به امري په حکم د سليمان عليه السلام له الارض التي زمکیاغه تبارک نبیا چې خیر می غرزولې پای کی دا شام ته بدلو غرمې له څوک وي کابل ته بدلو وکنا بكل شيء عالمين او مونږ باره اوسې باندې خبردار ومن الشياطين او تابع کړي مونږ د سليمان عليه السلام شیطانان من هغه یغوسونه لو چې غوپې به والي د لپاره په دریاب کې ويعملون کول به عملا کارونه دون ذلک علاوه دغه غوپونه ځینې لګولي شابه چاندي کې پاړه او داغه لټون پکار دی کپنی پکې ولګي هغه پاکستانیانو شان نشو کولای کنه جانی وکنا لهم ووم د دیو د پاره حافظین ساتون کی لهم د شیطانونو حفاظت کوونکی الله مو دی کنه دې رامن تختیدل و ایوب مستخه